الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب, اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غرض د ماتن رحمت الله علیه له دې متن نه بیان د دو نورو مسائلو ده له عقایدو د اهل سنت والجماعت نه یو مسله دا ذکر کوي چې یو سړی ګناه صغیره کوله واړه ګناهونه کوله نو اوس په دې باندې عقاب د د لپاره جایز دا او کنه په دې باندې به هغه مجازات او بدله ورکول کیږي او کنه په دې مسئلې کې دوه قول دي یو قول د اهل سنت والجماعت دا دویم قول په دې کې اغا د معتزله او ده را د اهل سنت والجماعت دا دا چې په دې باندې عقاب ور کول جایز دي را د معتزله او دا دا چې په صغیره ګناه باندې عقاب ور کول سره جایز نه دي نو شارح رحمت الله علیه شرح لیکل دا غرض د شارح لتعلق د دې شرح نه تر اخر د دارستنیم دویم متن پورې چې و شفاعتو ده اغا څلور غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه ذکر کوي اختلاف المقامه دویم غرض ذکر کوي ترجح د ما هو الراجح عنده دریم ذکر کوي دفع د سوال څلرم ذکر کوي بیا دفع د سوال اختلاف المقام خو موږ ذکر کړ چې اصل دی کې دوه قول دي معتزله یایي چې عذاب ورکول په دې لسره جائز نه ده اهل سنت یایي چې نه عذاب ورکول په دې باندې جائز ده د موږ د پاره دلیل یو قول د الله رب العزت دا الله ویلې قرآن کریم یایی چې لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها دغه حفظه ملائکه کرام الکاتبین چې الله رب العزت مقرر کړی دي اغا چې لیکل د حسنات او د سیئات کوي نو لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها نه وړه ګنا پرې خدا او نه لوی ګنا پرې خدا پرې خدا مگر هغه په خپل زبد کې راوستل ده او دغه احصاء او زبد دي دي هغه د لپاره د مجازات له د لپاره د دې چې الله تعالی په دې باندې بدله ورکي نو معلومه ده دا چې دا ملائکو لیکلې او شمیرلې او زبد کړې دې لپاره ده چې په دې باندې الله رب العزت مجازات او بدله ورکي نو معلومه شوله نو معلومه شوله چې هغه په دې وړو ګناهونو باندې هغه سزا ستا او احادیث مبارکونه هم دا معلومیږي لکه مخکې د معاذ رضی الله عنه واقعا ما درته ویلو الته شارح ذکر کړي وا چې معاذ صاحب جلیل القدر صحابي او د د د جنازې د فاره د هغه اسمانونو نه بشمیر ملک راغلی وي نو پیغمبر علی السلام د په جنازې کې هغه د قدمو په سرونو باندې مزل کاو خو بیا میغه د فاره زغته القبر هغه ثابت سوی و کنه نو دا یو قسم عذاب ده کنه هغه دی مال د امتیازو نه به ځان نه بچکاو د هغه څاڅکو دی وجنه دا چون دا خو کبیره ګناه نه ده کنه چې کله لوی ګناهونو نمځان ساته نو کفر عنکم سیئاتکم نو موږ به پټ کول تاسو نه هغه واړه ګناهونه که تاسو له لوی ګناهونو نه ځان بچکاو نو بیا به موږ له تاسو نه هغه واړه ګناهونه پټ کو نو معلومه شوله چې څوک له لوی ګناهونو نه ځان ساتي نو بیا دا واړه ګناهونه هغه الله تعالی ټول ختمي نو چې ختم کړه معلومه شو چې په دې باندې لسره عذاب شته نه او پیدل لدینه دی جواب کی ترجیح د ما هو راجح عنده کی چې نه اصل خبره دا ده دلته چې الله رب العزت ویلې چې ان تجتنبوا كبائر ما تنهون نو قران کریم اعلی ذکر کی اعلی کبیره څه شی د کفر نو معلومه شو الله تعالی وویل چې تاسو کله د کفر نه ځان وساتئ نو کفر عنکم سیئاتکم نو هغه نور ګناهونه به زه له تاسو نه پټ کم او دیغه متعلق الله تعالی ویلی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا دیغه لپاره الله رب العزت وضاحت وک نو دلته مراد لکبیرین هغه مطلقه کبیره مراد ده نو هغه کفر ترې مراد ده خو لیکن په دې باندې سوال راغی دریم غرض مګو تاسو ویلې چې دفه دې سوال ده سوال دا راځي چې صاحب کفر خو یو شی ده او دلته خو الله تعالی په صيغه د جمع سره تعبیر وکړ وی ویلې ان تجتنبو کبائر نو کفر خو یو کبیره ده هغه خو کبایر نه دي نو بیا الله تعالی تعبیر لدینه په صيغه د جمع سره ولې کړی دی راغی له دې نه یې جواب وکړ چې صاحبه دغه جمع هغه د کبایرو چې راغلی ده له وجې د انواعو د کفر نه د کفر د پاره اقسام ډیر دي نفاق یو قسم د کفر ده يهودیت بل قسم د کفر ده نصرانیت او مجوسیت نور اقسام د کفر دي انواع د کفر ډیرو اقسام د کفر ډیرو نو د هغه کثرت د انواع د وجنه الله رب العزت هغه جمع راوړه او یا یې له دې وجو نه جمع راوړ چې مراد له کفر نه هغه کفر دا چې هغه قائم له افرادو د دې کفر سره چې چا دا مختار کړی ده نو له افرادو سره چې مراد سي نو بیا یو یو کفر تر مراد ده د هر کس خپل کفر تر مراد ده دلیل په دې باندې څه ده وې دلیل په دې باندې دا ده چې دلته دغه کبائره اغم جمع راغلی ده او مخکې تجتنبو اغم جمع راغلی ده او جمع چې کله په مقابل د جمع کې راسي نو اغا تقسیم د احادو په احادو باندې کوي نو ګوې کې الله رب العزت د سی ویلې چې هر یو که تاسو له خپل کفر نه ځان بچ کړئ هر یو که تاسو له خپل کفر نه ځان بچ ک نو کفر د هر احد او د یو یو تن او د یو یو شخص تر مراد ده لکه دې لپاره ګوره په کلام د عربو کې مثال دا ده چې سړی ویي رکب القوم دوابهم هغه قوم په دابو باندې سوار سول نو اوس ګوره مخکې هغه رکب القوم هغه جمع ده رسته د دینه مقابل د دې کوم جمع راغله نو معنا تقسیم دی احاد په احاد باندې سه چې په دې قوم کې هر یو په خپل سورلې سورسه یا لکه لبسو ثیابهم دوی جامې واغوستلې نو دا نه چې دغه ټول قوم یو جوړه واغوستله بلکې جمع په مقابل د جمع کې راغله نو معنی دا سوا تقسیم دی احادو په احادو باندې وس چې هر یو تن خپل خپل جوړه واغوستله نو دلتم هغه جمع نه ده بلکه دغه جمع چې راغلې ده هغه د یو فایدې د پاره راغلې ده چې دلته د هر احد کفر تر مراد سي ځکه مخکې لدینه جمع راغلې و نو دلته الله رب العزت تعبیر بالجمع وک نو جمع اذا قوبل بالجمع نو هغه افاده کوي د څه تقسیم الوحاد ال الوحاد نو د دې فائدې لپاره الله تعالی جمع ویلا اگر که دغه کفر هغه څه ده یو شی ده څلرم مګو تاسو ویلې چې د فد سوال ده نو ماتن یو بل خبره کوي چې کبیره کې مسله دا ده کبیره کې مسله دا ده چې الله تعالی له دینه معفو کوي خو چې کله دا په طریقې د استحلال نه وي یو لوی ګناه سړي وکړه خو هغه روا وبلله چې دا ما دپاره روا ده، زنا یې کوله ځانته یې روا بلله، سرقه یې کوله ځانته یې روا نو دا کافر ده. او که یو سړی دسې وو چې د استحلال د وجې نه نه وه ځان یې ګنهګار باله او ګناه کبیره ترې وسوله الله تعالی د دې نه معفو کوي لمن یشاء مخکې خبره تېره سوې وه. پوفیدلی نو اوس په دې خبره باندې سوال راځي هغه دا د معترض یای چې پرون خو په دغه خبره باندې دماغ خراب کړ دا خبره خو مفصلا تیر سوله چې کبیره ګناه ده الله تعالی بدون د توبې نه معاف کوي او کنه نو موږ ویل معاف کوي ځکه الله تعالی څو ویل چې ويغفر ما دون ذالک لمن یشاء چاته چې د خدای خوښه سي نو هغه ب... نو هغه بغیر د توبې نه وي که سره د توبې نه الله تعالی یې معاف کوي نو دا مسله خو پرون تیر سوی و نن دوباره بیا څه دی پاره وویله په سوال پوه شوي څلرم غرض مګو تاسو د فد سوال وویله نو سوال دا راغی چې والعفو عن الکبیره دا مسله خو په یغفر ما دون ذالک کې پرون مفصله تیر سوی و نو دوباره ماتن رحمت الله علیه د دې مسلې یاد ولې وکړه نو دای راغی لدینه دوه جواب وکړه یو جواب دا وک چې دوباره بیا را معاد کړه لپاره د یوې فائدې چې مخاطب او طالب په دې باندې پوي شي چې دغه بخنه دی ګناه په دې باندې لکه څنګه چې د غفران او د مغفرت اطلاق کېدلی شي نو دا رنګ هغه په دې باندې د عفو اطلاق هم کېدلی شي نو مخاطب ته تنبیه ورکوله په دې خبره باندې چې عفو او مغفرت یو شی ده او دویم د دې لپاره چې رسته د ضرب ذکر کړی وو اذا لم تكن عن استحلالنا چې د عفو الله تعالی څو وخت کوي چې کله سړی روانه بولی چې کله سړی روانه بولی نو دا اذا ظرف کنه ظرف متعلق واړی کنه نو والعفو عن الكبيره دا متعلق ورته راويست نو دې لپاره چې دا رسته متن سيسي نو لپاره د تح... لپاره د تصحيح د کلام لاهکا ماتن رحمت الله علی بیا هغه ټکی را مات ک والعفو عن الكبيره اگر کدی ته ضرورت نه وراغلی خو اعاده یې له فائدتن کړې ده چې دا روسته کلام ورسره سي سي ذهن ته ورسېده خبره نو د دغه دوه فائدو دی وجنه دا خبره بیا را مات کړه شارح رحمت الله علیه د دې حسن ذکر کوي چې دا ماتن دومره بهترین قیدو لګاو کنه چې هغه مخ کې آیتونه چې څومره تیر شول نو دی غټولو جواب مو سم څنګه جواب وس وی ګوره ال تراغله ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها او خلود فی النار هغه د عاصی لپاره ده او کدی ها په پیدل هغه خو د کافر لپاره ده د مؤمن لپاره خو نه ده یا لکه روایت مبارک تیر سه لا یزنی الزانی وهو مؤمنون زناکار چې زنا کوي د مسلمان نه نو د دینه خو معلومه سو چې دی له ایمان نه وتلی ده نو الته موږ او تاسو جوابونه کړیو په خبره باندې پوه شئ چې د خلود نه مقصد طویل مراد ده یا لا یزنی یزانی دلته نفی دی اغا نفی دی ایمان کامله مراد ده چې لا ایمان کاملا لمن یزنی یزا سره کوم ده لا يزني الزاني وهو مؤمن کاملا زناکار زنا نه کوي چې دی کامل مؤمن وي د په ایمان کې فرق کی په پیدلې کنه د یای چې دغه ټکی چې ویل کنه په دې سره دی و ټولو نه جواب وسو څنګه جواب وسو الله تعالی وویل چې ومن کسب سیئه واحاتت به خطیئته فاولئک اصحاب النار او یا الله تعالی وویل چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نو موږ یو چې ټیک ده یو ګناهګار کسب د سیئه کاو په د باندې دا ګناهونو احاطه کړي و دا صاحبان دی ور دي همیشه به په دی ور کې خو چې کله یې هاته ګناهونو په وکړه عن استحلالنا دا یې روا بلله او چې روا یې بولي هغه به مؤمني من قتل مؤمنا متعمدا یو سړی مسلمان قصدن مړ ک لدی وجنه چې دا قتل دی مؤمن روا باله دا بیا مؤمن ده که کافر یا یې کنه دا هم مؤمن پاتې نه ده نو ځکه خالدن فیها ده نو د هغه ټول آیتونو نه جواب وسو کنه حدیث مبارک راغله لا یزنی یزانی وهو مؤمن یو زناکار زنا نه کوي ل استحلال نه چې روایي وبولي او دی مسلمان وي ځکه چې څوک روا وبولي هغه بیا مسلمان نه هغه بیا کافر وي نو ګوره د دې ټولو نه جواب رسول اوس دومره بهترین قید لګولای دا حسن د کلام د ماتن ذکر کړ تاسو ځین کې کېناسته دا یو مسأله دویمه مسأله دا ده بس دی مسأله بیا وګدي شفاعت مسأله دی بیا زیات شي ويجوز العقاب على الصغيره جائز د عقاب په وړي ګنا باندې عام لدی نه کړه مرتکب له کبیرې نه ځان ساتلې وي او کین نه ساتلې له دخولها ځکه دا داخل د لاندې لدی قول دی الله تعالی نه ويغفر ما دون ذلك الله تعالی بخنه کوي ويغفر ما دون ذلك الله تعالی بخنه کوي ما سوا لدین علم یشا چاته چې خوښ سی ولقوله تعالی لوجد دې قول دې الله رب العزت نه لا یغادر صغیره ولا کبیره نه د پریخي وړه ګنا او نه لوی ګنا الا احصاها مگر شمیرلې ده ضبط کړي ده ول احصاء او ضبط د دې انما يکون للسوال والمجازات هغه د سوال کولو او د بدلې ورکولو د پاره وي الی غیر ذلک من الایات والاحادیث له دې نه علاوه هغه نور آیتونه او روایات مبارکه وذهب بعض المعتزله ذهاب کړی دا ځینې معتزله وو که تاسې ځان وساتو له کبیره هغه ګناهونو نه چې تاسې ترې منع سوي یئ، نو نکفر عنکم او موږ به پټ کړو له تاسې نه سیئاتکم ګناهونه د تاسې. واجیب له دې نه جواب راغلی ده بأن الکبیرة المطلقة چې مطلقه کبیره عبارت ده له کفر نه ځکه دا یې فرد کامل ده. که ته یایې چې دا اسم ولې جمع راغی کبایره کفر خو یو شی ده وجمع الاسم بالنظر الى انواع الكفر دغه جمعوالی د اسم په نسبت سره اقسامو د کفر ته ده و ان کان الکل اگر که دغه ټول عبارت د ملت واحده نه په حکم کې او یا دغه جمع راوړی دا په نسبت سره هغه افراد لره چې قائم هغه افرادو د کفر سره چې هغه قائم ده له افرادو د مخاطبینو سره علی ما تمهدا من قاعدتنا بنا په هغه قاعدې باندې چې دوی وضع کړې ده چې مقابله د جمع له جمع سره تقاضا کوي د تقسیم د احادو په احادو باندې که قولنا لکه دا قول د مګاره کې بل قوم دوابهما قوم په خپل سورلوی باندې سورلی کړي دا ولا بسوسیابهما والعفو عن الكبيره والعفو عن الکبیرة هذا مذکور فيما سبق دا خو مخکې ذکر سوی وه دوباره یې ولې را معاد کړه دفع د سوال ده الا انه خو لیکن دومره ده اعاده بیا یې اعاده د دې کړې ده لیعلم لپاره د دې چې معلومه سي مخاطب لره ان ترک المواخذة چې دغه پرېښودل علی الذنب په یو ګناه باندې په دې باندې اطلاق دی لفظ د عفو کېدلی سي کما يطلق عليه لفظ المغفره لکه اطلاق د مغفرت په کېدلی سي او دويم د دې پايدې دپاره وليتعلق به چې له ده سره متعلق سي نو لپاره د تصحيح د کلام لاحقه وليتعلق به چې متعلق سي لدې سره دا قولې ظالم تكون عن استحلال نه چې کله د روا بلل نه نوي ول استحلال او روا بلل د حرامو چې یو شی الله حرام کړی ګناه ده ته حلال وبوله کفرونه والاستحلال كفر او حلال بل الخير وادي لما فيه من التكذيب زکه په دې کې تکذیب د شارع ده تیغه حرام ویل ده نو تی حلال وبولي خدا مطلب تیغه دروغ ویل دي کنه حرام نه ده خدای زنا حرام کړی ده ته وې نه زنا حلال ده ویل ولا یعذ بالله او تا دې الله تکذیب وکنه دا الله چې حرمت ذکر کړی دا غلط سوی ده دروغ یې دي د تحلیل نو دې کې تکذیب راغلی دا چې هغه منافی ده له تصدیق سره او به هاذا یو اولو او په دغه قید د استحلال سره و به هاذا او په دې قید مذکور سره یو اول نصوص دالتو نو تاویل په هغه نصوص کې کېدلی شي چې هغه دلالت کوي په تخلید د عصاتو بندې په جهنم کې او یا په سلب د اسم الایمان بندې عنهم لدوینا لکه لا ایمان کې سلب د اسم د ایمان راغلی وو خو موږ وایو چې دا هلته ده اذا کان عن استحلالنا چې کله دا زنا روا بولو.